عبدالله ابن عمر صاحب یحدثو دوی جه کم دا, دا بیان کلو جه حضرت عمر صاحب صدا دا عبدالله ابن عمر پلور حینا تأیمت حفصتو سوخت دی چه کندشوا حفصا بی بی کنا حفصا بی بی سوا کندشوا مخش خواندی مرش بیا قال عمر عمر سے ویلی دی چه لقیتو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کنا بار بار دا حدیث ارشوا دا فقلت مو ورته وی چی ان شئت ابوبکر صدیق صاحب ته مو ویل که ته خوښه وی انکحتک حفصه بنت عمر در په نکاح وکړو ته حفصه چی لیر د مو دو کنه لیر د عمر دو بیا هر عمر صاحب یی چې دای خور نه غلاش او زه په یلو ولا وست لیالیا مو تیر کړ سه شپه دا غاف بالکل حس جو بیان کړو کنه هر عمر صاحب ثم خطبها رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیغام د نکاح ورکلو د حفصه بی بی متعلق رسول مبارک کنه حفصه بی بی تا رسول مبارک پیغام د نکاح ورکلو کنه بیا په نکاح یې کړل بیا دین اورسته چې کله رسول مبارک په نکاح کړه هر عمر سه وی چې فلق یعنی ابوبکر ملاو شو د مصرا ابوبکر صدیق سے فقالا تویل بیا مو ته دا جواب نه در کولو نه مې دا ځکه وي چې زه په نکاح کوم ځکه چې رسول مبارک نه مار ویلې دی ورته دې کیسه ته تکړای شو ځکه چې رسول مبارک راز جواب ته دوکانه شام نو به فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوزا چې مو جواب کړو راز رسول مبارک عامر شو جواب وای ځکه مې جواب ته نه در کولو ولو ترکها کثیر رسول مبارک ریشی و دلارا من دپنه کح کری نوا لقبلتها بیا موی قبیله کړی و دل را تخا پکی دا ما موی قبیله کړی و خو که رسول مبرکا پریشتی و و متفاده و رسول مبرک ذکر کړی و دیو جنا متو تا ایتو پیغام می قبل ویانو شو و راز مانو شو دیتا ویلا کنا شا دا حدیث شو کنا شا ایس چه کم دا کنا دایی چه تابعهو دا حدیث ته دا وکړه چې کیم دا کنه چې دا د زهرینه پوسټ چار نقل کړه دا لکه شعیب چې ورنه نقل کړل دا یې نه را دي وري صاحب نه دغه سم نقل کړل دې نه را دي شعیب صاحب ته به دوی کړی دا دوه نه نقل کړل شائس پوس ترجمه الباب ته پوس ترجمه الباب څنګه دا باب تفسیر ترک الخدمت پدې چې کیم نه کنه ترک دې خدمت او دې پیغام دې نه کا ترک شته پدې شه پدې حدیث شه پدې شه ترک دې خدمت دې تفسیر نه ورولو چې ترک دې خدمت کنا ایده تفسیر یې کړی که صاحب شه او اصل شه ایدهغه چې کیم دا کنه زنا خلق خوی چې دا ترجمه الباب سره دا حدیث نه مطابق کنا ځکه چې په ترجمه الباب باب تفسیر ترک الخدمت لګولا دا او په دې حدیث شریف شو تفسیر د ترک د خدمت نشتا که صاحب نشتا خو ابن بطال صاحب دا بخاری شرح تا کنا ایغه یو بریک چې کیم ده کنه مناسبت ده دغه حدیث ده ترجمه الباب سره وشاله اغا تدبیق کې دا ده که سیم چې لکه مثلا یو سړی او چې خیال او اراده ظاهر کړی وی کنه خیال او اراده ظاهر کړی دی یو شزه د نکاح متعلق لکه رسول الله خیال او اراده ظاهر کړی و کنه د حفصه بیبی نه نکاح متعلق کنه ایوا داسې سړی چې خیال و اراده ظاهره کړی وي د یو شذ د نکاح متعلق چې کچره دی اغه خیال و د اراده ولی ته پتا ولګی دا یاره د پرکی سره د مود بچی خیال و اراده ظاهر کړی دی کنه کولی ته پتا ولګی دا بیا ولی د اغه نه انکار نشي کړای کنه شه کچره مثلا یو داسې سړی دیر کار کرائی شو نیر شو کرائی یا نیر شو کرائی یا پا داس مکابو دی تو تا خدمه او پیغام د نکاح ور کولې د شته ته ندی په چار کنه چې ته دیتا پیغام د نکاح ور کوي لکه دا ابو بکر صدیق ته پیغام د نکاح نه کول ځکه چې دا پاته وږي ودا د دې خیال و اراده ور کړی دي چې کاوالي ته پاته ولګي د لاره انکار نه شکړای کنه فائدې وجنا دا چې کیم د خدمه او پیغام د نکاح نه ور کول بلکې چې عمر صاحب ور کړو هغه قبل اول کنه سم سوچ میں دا کنا دا یعنی دا دی ترک دی خدبه رولو دی ابو کر صدیق صاحب دی طرف انا کنا لکه دی ترک دی خدبه دا تفسیر و وضحت که دی تا اکرلو چه بدازی شوا خدبه پریزده پیغام دی نکاح میں نور کبه بدازی شا چه یو دا سر خیال و ارادا ظاہر کری وی کانا چه کچر ولیدا پتا ولا که دلا ولیدا بیا دی انکار کلی گنجایش نیو جوتا پیغام دی نکاح بدازی شده شده سنور کبه کنا باب الخطبه دا باب دا په بیان د خطبه شي کنه نکاح په مقابله د خطبه ویلا دا چې کیم دا کنه فرض سونه دي کنه خو بهر حال سنت دي کنه شم یوا خطبه ویلا شي وفي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول جاء رجلان من المشرق رول دو سعيد مشرق درفنا فخطبا یا بیانی را وکل دی دوی سر خطبه اولا سمانا بیانی را وکل دی دوی سر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برکو فرمیل ان من البیان سحرا تو دا حقیق سر زنا بیان جوی دا خود سحر وی دا زنا خلق یہی کنا کہ دا رسول برک ایدی دی بیان زم بیان کلو کنا شا دی چکی میں خطبہ ویلیو کنا بیان اکڑا ہوئی دی دوی کسو نے کنا دیغ زم یہ بیان سرانگه چه زنا بیان سوی کنا پا اثار کرلی شه پا مخاطبین بنده خالص داس وی لکا جدو چه در بنده وکو لکا جدو سوی کنا اثار کو کنا داس زنا بیان یا داس مؤثر بیان وی چه پا مخاطبین بنده داس پا سمعین بنده اثار وکو لکا جدو چه سرانگه اثار پا بنده کو کنا شام سوچ بنا کنا زنا بیان و خطبه داس او په دې ځای چې خو کته یې خطبه ذکر خو نه رغلو کار رغلو بشه دې غاده نکاح له خطبه ذکر ان له چې کیم دا کنه بده شروع غلا خو بداو دې چې ودا سویا کنه چې بداوی چې د خطبه ذکر خو نفس رغلو کنه چې د دوا قسم د مشک نه رغلو خطبه ویلا کنه شم یا مطلب دا دا چې د نکاح په مقابل نه دا څه خطبه ویل او دا سه بیان کړل مناسب دي کنه ځکه چې د نکاح په موقع باندې خامخا د دې سزه اولیا چې وی کنه لالس کې غبراوي چې د میش زینا دو ردی کرته ور روانه دو خدای خبر ده چې دوی خوشېږي نه خوشېږي څه څه څنګه سلوک ور سره شي دې سره کنه ادا به خفای کنه بیا دی وجه نه په داس مقابل دی داسې خطبه او بیان ټول په چار دي چې په دې باندې داسې اثر وکړو لکه جدو چې څنګه اثر کو جدی لس کې زرینه تاب اثر کو باندې وکړو کنه په دې مناسبت سره چې کیم نه کنه دا حدیث دغه دی شروع وړه ده کنه باب ضرب باب ضرب الدف فی النکاح والولیمه والد تامبل په نکاح شه او په ولیمه شه کنه بهر حال چې کیم نه کنه لکه امام بخاری صاحب دا حدیث روي په دې سره چې کیم نه کنه دا کې څه ثابتوي چې د نکاح په مقابل نه دی ولی مې په مقابل نه یا بل د خوشی په مقابل نه دا تام بل وال کې دي دا مباح دي جائز دي چې کیم نه کنه دې گنجائش تا لکه دا نه دې حدیث نه کنه دا دا ثابتوي او وی قال حدثنا مسعود عن بشر بن مفضل قال حدثنا خالد بن زكوان قال خالد بن زكوان سے ویلی چې قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء ویلی دی ربیع چلیر دی معوذ ابن افراد رضی اللہ تعالی عنها وعنهم هده ربیع صاحب ویلی دی چه جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغل مشکر رسول برک فدخل ارنن اول کلا زی اول وریم او اوالی زی وریم ایواش پا میں خلیق کری وا فده شپا بنده کانا داده مو ده بناش پا ولی میرسر ولی ملاوی دل شپا میں وکانا بس دا شپه مې چې کړي ده په دې سبو ته رسولو به راکړولو چې کیم ده که نه همیش کرا او داسې په پلنګ یا په کاټر سره کښېناستو لکه دا نه یې د خالد ابن ذکوان ته وایي چې لکه ته چېر سره نوست یې دا خو رسولو به راکړ سره کښېناستو که نه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيرنا وتحين بني علي سواد جي بنا کړی شوی او په مو باندې بنا نه دې مړ دخول چې کیندا کنه دا زنه مراد ده او چې کیم ده کنه محسن شمراول دی یا ندبا د مړی محسن بیانول دا ورکی چې مړی محسن بیانوي ویندوګنا او محسن بیانول دی من دې هغه چا کو تلا بن ابا اجا قتل کړی دی دې هغه بلاراوي او دې تراوي او دې نکونه دې میلا پورز دې بدل باندې دې بدل پورز باندې مش کیم پلارینا نکیرا چمړ شوی وی کنه دې محسن یې چې کیم ده کنه بیانول دا وای دا یې دا غوې چې تامبلې والا نه کړي دا والا کنه په دې دا سره امام بخاری صاحب دا سبه توی چې د نکاح په مقابل دی د ولیمه په مقابل دی د بنا په مقابل دی په دې غواخ چې تامبلوال کې دی دا جیل دی بیا په دا وایي چې کیم نه کړه دا یو مسله ده چې دا اعلان او د استحار دا کفیله د نکاح شه وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد دا باب کې دا کنه په دغه شی امام بخاری صاحب دا سبه توی کنه چې په مہر شي چې کیم نه کنه کا کام مولوی کا ډیر مولوی د دوه سره جایز دي کنه شان کا کام مولور کویا جایز خبره دو کل ډیر مولور کویا چې کیم نه کنه جایز خبره دو دا ډیر مولور کول دا ثابت دي په مہر شه ده په نکاح شه ده یو له حضرا ور کړی وی ته لو کنه ورسته ودا نه زنه او خله کنه باز ده دیش ول کنه شا سرانګه ودا او خله وقد افزا بعضهم بعضكم الى بعض کنه دا وخصل چې دی دانه دی راو دا نه دینه دا ثبت شول چې په مہر شه ډیر مول ور کول چې دی دا جهل دی کنه شا وقوله تعالی واتیتم احداهن قنطارا وحال له چې ور کړی تو سی وکاسه دی دیته قنطارا لویا خزونه ډیر مول می ورکړی ورکړی ایسته تلوک ورکړلو د دخول نه ورسیا کنه باتا ډیر مول نه خزونه ټوله دې شوا کنه فلا تاخذ منه شيء ما وقلا له مول نه اتصال دې نه کنه سم یعنی دې نه ډیر مول ورکول په مہر شدا ثابت شول دا رنګ لس کې مول ورکول دا جایز دي چې کیم نه کنه لکه داینه دې آیات نه ثابت دي په خوشی باندې کنه یا د نه حالتن زنا خلکی چې داغه چې کیم نه کنه مفعول مطلق دا وات النساء ور کول کې څه شزونه ته صدقات هند د مارد د نه حالتن اور کول سب خوشی اور کول سب خوشی کنه اکی وکثرت المهر وړر ولا د مہر نه دا باب دا په بیان دی غړر ولې د مہر چې ډېر مہر ول کول دا جایز دی وقوله جل ذکره بل دا باب دا په بیان دې کول الله پاک لوی شه چاو تفرد لهن فريده دنیا مقرری کړی تو زیته مقرری چې سم روي کلر وی کډیرا وی وقال سهل صالح بن سعد ته ویلی چې رسول برکت او پر وی الا اغا سړی تو د لانګ ولا صاحب له زار کنه چلور تو ذرا په کیر شمنډه او غلا ولو خاتم من حدید ناګر کا یو غوتی ریس منه ویل نه ویل لا ما ملی مول لکنا ما ملی شایلا کنه شم اج سجده خو یو بلا دا خبره چې په مہر سے سمرا شی ور کول کنا دا ضروری دی کنا سم په دې سے د اهل ظواهر کې کیم نه کنا د اغرا دادو چې په مہر سے هر شی ور کوي هر شی په مہر سے ور کوي چې کا قیمت یې وی کا قیمت یې نه وی دا مہر ګرځیدای شي حتی که چه یوا دونا ده اربش دا جه کم ده کنه پا مال شو ورکوی شو سیوا دونا ده اربش یا ده غنم یا ده جوره ده خونسا کمات نشتا کنه شا ویره کنه دا مهر کفی کیدی کنه شا ده راسوی او امام شفیع صاحب و امام احمد ابن حنبل صاحب رحمهم الله دی وی چې نه عرش یې نشور کوي هم مطلق دا څه شي چې دغه قیمت وي دا ور کوي چې بیا کلن وی کا ډیر یو چې کمات کې وی کنه شا دا په مہر چې یقین ده کنه ور کوي شي دا د امام شفیع صاحب د امام احمد ابن حنبل صاحب را یاد ده امام بخاری صاحب یا چې کینده دا غار یاد کنه دا را کې څه چې کینده ته چې مطلق کې کمات کې چې وی کنه ډیر کلن وی کا ډیر وی کنه ځکه هغه له باز کې دا مہر و صحیح چې کا ډیر مول ور کول دی یاره ولي کلن مول ور کول دی یاره ولي کنه دا څه به دی کنه ادا دا غارا یادو چه کم نکانا چه مطلق کمات کی وی نره کلش وی کلیر وی اده پا مهر شور کول چی دا جهیز دی و دا ایدا ثبت ویا او ده امام مالک صاحب رحمه اللہ ده غرا دادو چه نا یو روبا ده دینار دا جه کم نکانا پا مهر شور کول چی دی دا جهیز دی پا دینا کم مر کول چی دی دا ندی جهیز او میزان ده احناف چه کم نکانا مذهب دادا چه یو دینار وی یا دینار نوی لاز درهم وی کنه شا لاز درهم ایده غی جه کم ده کنه پا مهر شه ورکولا دا جه کم ده جایز دی پا لاز درهم نا کام مهر ورکول چه دی دانه دی جایز کنه شا وجه دادو کنه سوچ که دا چه اصل شه قرآن شریف شه اللہ پاک فرمائی کنه شا قد علمتم ما فرستم سرائن بیان خو نه کړه کړه بیان یې نه کړه کړه بیا دغه اجمال بیان دا چې شو د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د هغه یو حدیث دا دغه فائدې بیان شو دا د مجمل آیات هغه جابر ابن عبد الله صاحب د رسول مبارک دا حدیث نقل کړ چې رسول مبارک فرمایي کړه چه لا تنکه النساء لا تنکه النساء الا الاکفا باور پر نکاح کوئی سزونه منگر سیولو لی دارت پر نکاح کوئی کنا ولا يزوجهن الا الاولیاء اوله نبه ور پر نکاح کوئی دی لرا منگر اولیاء دا ور پر نکاح کوئی کنا پا دیسی گبلا رس نغان جوڑی جی کنا شام ولا مهره دون عشرت دراهم ولا مهر دون عشرت عشرت دراهم وليس مهر کم بلا شرف اینا کانا صاحب دا دا جابر ابن عبداللہ صاحب رو حدیث تا رسول مبارک نا نکل کرده دا دا مجمل آیات قرآن شریف سده دا ایغد پرمیز داغا تفصیل گرزوی کانا شا پده چه تفصیل وضاحت که شو ده چه لاس بی پیدا ولا مهرا دولا عشرت دراهما بار حالا پا دیغه بنده سه سند پل حسر اعتراضین شوی دی چو ضعیب تا خو پا صحیح سند سره دا حدیث سر نکل شوا دا کانا شا زنه دا سند سره نکل شوا دا جه پی بنده اس پا اعتراض آنشتا کانا شا دا حدیث چه کم نکانا دا مجمل کتاب اللہ دی پر امیرا بیان کرده او بل حضرت علی صاحب نے یو اثر نکل لکنا شا لا بحر اقل من عشرت دراهم دا حضرت علی صاحب اثر دا کنا پیغه بنده چې کیم ده کنه هغه میر بیان ګرځوي چې ده پر ده مجمل ده کتاب الله ده پر کنه شم سجونه سی کنه او بل چې کیم ده کنه لکه دا ده غله ولا نصاب نش مذهب باندې سمره ده لاس درهم کنه چې کله غال لاس ری پی چې کیم ده کنه پټه کو کنه لاس ری پیم یا بدلا دی ری پی شه دلوسی او غصه دی کنه شاله نه یو اندام ده اندام قیمت لاس روپیی ده کنه شا سوچ می ده کنه پا لاس روپیی بنده ده اندام یه زای کری درینی که نه درینی ده زای شده مثلا ده بزا خدا یو اندام ده کنه شا لکه ده سری ده لوس پا لاس روپیی بنده غصیری پا لاس روپیی نه پا کامل بنده وی نه زای کره کنه دارنگه شده ده اندام ایده غا چه کم ده کنه لاس روپیی خود کم از کم وی پا لاس روپیی نه پا لاس ده رحمه نه کام یعنی با ده سراوی چه کم ده کنه ایده استعمال بیانه داره و کنه او تفرد لهن فریدتا یا مقرری مکری دو سے دیر پر مقرری سمرا مقرری کور پر لا صرفینا وی جکیم لکنا کاما مقرری نکور پر دیرا چه سمرا که که خزنه در که ویا در که وای چه کنا شا ویلی کنا وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة یعنی ولی در رسوی سائی و دکڑاوی کنا داسی چه کم دا کنا ویالوی مزدور سر صفا ستراوی زون جوړ کړاوی چې کیم نه کنه ها دا ویل ولا دی له ودا د کړلای چې کیم نه کنه په ولید فساله رسول الله کدنا پښتنا وکړه یا عبد الرحمن صاحب سچل دا فقال ذو توجه اني تزوجت امراه محبن کا کړی د صدا علی وزن واتر په وزن دی غیواړي کې بوندې دا یو رواج دا روایت ته سوک سے دی انس صاحب نه چار نقل کړو عبد العزيز ابن صهيب نه نقل کړو په سند چوک څه کنه قطاده صاحب دا غاصر نقل کړو وان قطاده عن انس ان عبد الرحمن ابن عوف تزوج امراه على وزن نوات من ذهب سوچ کړه کنه دا وزن نوات ثمره ده ار کده خپل مذهب مطابق تفسیر یې کړه کنه سې کوي چې درې دراهم او یو روبا ده درهم زناوی که دری درهم یو سلس ده درهم زناوی که دری درهم و نصف درهم او مالک تیوی که نا روبا ده دینار کنا و امیر مصف ده ده چه لاز درهم کنا ده وزن نوات نا چه کم ده کنا ده مراد ده لاز درهم چه کم ده کنا ده ده مراد ده او بدا دارا یا دا وزن نوات کا پلاس در رہے میں نا کام نہیں کرے لکا مشکو پلاس در رہے میں سلا تفسیر کیو کا پلاس در رہے میں نا بکامے ور حمل کے یا دا لکا مثلا دا خصوصیت تا دا یا دا خصوصیت من دا ملو حمل کری کنا او دوائم جو مرزا کی چه کم دا کنا چه دا ور حمل دا پا مہر معجل بنده کنا شا دا وی معجل مہر وی دا ور کولو کنا نیرا معجل خوبه لاس در رحمه تا خما خرا سولو چه زیوتو نو کنا هم معجل وی دامنا سنا سور کولو کنا او دریان جو شان و شا رحمه اللہ کرا دا ایغ داویلی دی چه نا دا د مسلمان یو اول حالت یو ورستی حالت اول حالت چې ډېر غریبات و ډېر نشته وي چا سن میندل کنه شا بیا په دې وخت دا کوم جریه شو چې ما سمره سره میندل سره له پنه کا کوي شو کنه شا بیا ورځ چې کله مثلا هغه لباس ختم شو وسات راوللو بیا ورځ چې کوم ده کنه دغه د پرا بیا خاص مہر چې کوم ده کنه دا مقرر شو چې کوم ده کنه چې هغه لاس روپۍ دی لکه هر تلی صاحب په اثر سر دی می جابر ابن عبدالله صاحب دغه په حدیث سره ولې دي کنه لاس دراهم خدا نه را چې د کوم ګوت یې مت یې راغلی دی نه را سره ولې دا غریب په وخت دا کیسه وکنه باب تزویج علی القرآن و بغیر صداقین په نکاح کول په قران شریف باندې چې قران شریف دی یو دی وی قران شریف چې کیم دا کنه دا دی یو دی په دې باندې شو در په نکاح کو بغیر به مہر نه نو بخاری سے وی چې دا راو دی کنه شا او بهر هر مش په دې سے تعبیر کی کنه چې نه نه دا قران شریف یې عوض نه لور پر ګرځا ولا دا هو یو دې دې برکت دی وجه نه ور پر نکاح کړی لو کنه دا مہر کو ور کوي خو ایده پا برکات سر امهر معجل آوه تا معاف شو کنا نیرا خو معجل خو ایور کدی او رب چه کنا شا وابی قال حدثنا علی بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال سمیت ابا حازم قال سمیت سال بن سال بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ یقول انی لفی القوم زجون نوستو پا خلق سے رسول مبارک سنگا خلق نوسی قوم سنگا نوستو صحابہ کرام زابد ایسے نوستو ایر ای لکه اعلم ایر ای دا امر دا بیا ورسته ایر ای دا امر دا واجه ناستا کتا شویه دو ایر آشو بیا دا حمزه حرکت دیره قدر نکل شو کنا او ذرا حالت حمزه حضب کوی ذرا اینا حضب کوی کنے کے حضب ایرا دا شویه او که حضبی که ایرا اراسو دا ور اول حمزه ده وصلی حمزه ده دا ده تو ضرورت نشو پیش کنا ذکر یره دا حرکت ورکلو کنا ده وصلی حمزه تو ضرورت نشو پیش دا اول وصلی حمزه استغنا ده وجه حذف کرا را یا را دا شو کنا شا ویره کنا زنا نو سه ده حمزه ورته ور سره لیکلی ده را حرکت ده حمزه وی یره دا ور نکل کې حمزه سکینه پوتش ورا زنا حذف کوي او زنا پرې دی کنا شا خدای په نکاح کوله رسول مبارک انا فقام رجل وتا شخص جکیم یو صاحب فقال ته یا رسول الله ان کحنیها ار په نکاح یې کومه ته دا غشزه کا تو ضرورت نه وی قال رسول مبارک دا فرمایي چې هل عندك من شيء قال دوته چې لا قال رسول مبارک دا فرمایي چې زمند مړ کړ ته لو شفت لو سو وتا پیدا په سور صحیح سے کانا په کنجه سے چر وتا پیدا کانا ولو خاتم من حدید اگر که یو گوتی ده اسپن ویلی نوی کنا فلا حبلای غریب لوڑو فطلب غشتا وکڑلا کنا و تا پیدو خس سیمین دلنا ثم جازنا ورسلولو فقال ویچه ما وجدت شین ولا خاتم من حدید انو نمی گوتی ده اسپن چیر مین ده دوست ده خدای قال رسول الله برک دوسن چه حل معاکا من القرآن شیئون قال اے مائی صورت کذا و صورت کذا کنا قال رسول برک و تعالی فرمی ارچه ایز منده ورسا فقد انکهتو که حب تحقیق سر دنه پا نکاح کلا موتو تا دشده بما معاکا من القرآن دیره امام درمی سے بیدینا چه کنا ترجمه تلباب سے ویلکو جه بکران شریف سر ورپا نکاح کول بیر بے مہر نکانا همین یه چه نا دا بے ماشه دا بے سدو کنا دار عوض ده پرانه دو دا بے داری ده سببیت ده پرانه دو پس سباب ده قرآن شریف سر میں در پا نکاح کرا اقرا شریف په سبب برکت سره د مہر معجل نه خلاص کړي ورس یا غوړې قاعده مطابق مہر معجل به ورکوي کنه شام باب المہر بالعروض و خاتم من حدید مہر ورکول په سامان سره او په ګوتې د اس پر سره مطلب دا چې په مار شه خامه خو درهم و زنانیر ورکول نه ضروري سره دار پینځر ورکول نه ضروري دا نکاح شی چه کم دا کنا ده شروط لگول شروط کسی یو دری قسم دی کنا شا دری قسم دی یو قسم دا سه شروط دی چه آغا چه کم دا کنا کته ولګوي کنه ولګوي اخپل هغه لازم وي کنه شه خدای پاک ذکر کړی وی خپل خدای در باندې لازم کړی وی آسا کته لګوي کنه لګوي کنه شا یو دا که څه شروع بیا به دې که سم شرط جنت وی ذکر کړه دا هوی بیا کوي کنه نه تیر کوي او چې ذکر دی جو هو طریقه ولا سره په دې باندې وفا کې کنه نه کو په باندې وفا کې لکه مثلا شدا واته د مړ سره نکاح کو دا شرط کې په ولګولو چې دا نه زیتو سره نکاح کو په دې شرط چه تو وی چه کم دا کنا ده مو امساک پا معروف طریقہ سرکے یہ سوے میں دے سرا پایگا طریقہ سرا چه کم طریقہ دے شزے دے یہ سولے پا شریعت شدو کنا شا دے طریقہ بندے وی مو سرا گزارا که امساک بے معروفین او که امساک بے معروفین میں نشک لئی کنا بیا وی مو لو سوے او تصریح هم به احسان کنه بیا وګړه اندره خپل سره به په شلیه طریقه سره کنه شدای دا سر چې په ولا ګور خدا ہے کسلا کو ولا گئی کرے کو ولا گئی خدای پاک خپل دا کو ذکر کړه دا کنا جی انسان کو به معروف ہے او تصریح ہے احسان کنا خدای پاک خپل دا اثر کو لگا ولا دا کنا شا نو چې ویلا گئی صدا مثلا کو بندے ذکر یہ کو تا بیا خدا په دې بندے او فال دې بندے چې نه ذکر کړه بیا والا کو و چې ذکر یہ کو خدا په دې بندے خو وفاق دا قسم شروط دا بندے وفاق ما خلاص ما دو کنا شا ٹھیک شو یو دا قسم شروط دی کنه شان چې په اتفاق سره چې کیم ده کنه دغه شروط لګول نه دی نه وی جایز کنه شان بیا جنوی جایز بیا کا ویلا غول دا قسم شرط پر باندې په اتفاق سره عمل کوي چې دا نه دی جایز کنه شان عمل نه په باندې نکاح مناقضه ده خدا شرط لغوه ده دا لغوه ده په دې باندې عمل نه کو کنه دا باندې ټول اتفاق لګایوا سره مثلا مې مړ سره نکاح کو که دا شرط که دا دا لغو دا پده بنده وفا ندو لازمه لازمه خوصه که روانه دو پده بنده وفا کنا جه پده بنده دای وفا کوئی ده ده وجه نا چه تو بنده کاخوی تزده بله بنده تا بیا تلوک ورکاو کنا شا سوچ بدا کنا دا ندی بنده لازم به اتفاق سره کنا دا نکاح منا که سو دا و دا شرط لغو دا کنا دا فضول دا کنا شا ٹھیک شو دا دوا قسم بده یو بنده وفا لازمه دو په اتفاق سره بده بل بنده وفا ندو لازمه کنا شا دریا قسم دا سے شرط وی کنا کیا غا شرط لکا مثلا نجائزان وی کنا شرط اغا شرط دا سی مثلا کنا شرط خو دا سی وی چه پیش مثلا احد المتعاقدین تا فیدا وی کنا شرط احد المتعاقدین تا فیدا وی کنا لکه مثال به تور باندې شذا سوي کنه شذا اول چې نکاح ور سره کو دا شرط په باندې ولګوي چې مو وې د خیر نه وبوسه نه ته مثلا چې چیر سه کا په سفر سه کا چیر ته سه کا بل کلی ته منتقل کړي کا څه کې مو وې د خیر نه نو وبوسه کنه ویش یا نوی مثلا چې زنه کاه له سره کا ټیک تو کنه شه نکاح له سره کا خو دای چې کیم لا کنه دا بلا بن مې سدو کنه دا بن مې دې سره وات کې نه نشا لکه تعلق نمی ورکل پیدا سراوی واتی نکی کنشا ازا کسم شرط که پا بنده ولا گوی کنشا دا شرط ایده غی منل دا پا بنده لازم دی که ایده منل چه کم دا کنه دا ندی پا بنده لازم سوچ می دا کنه زرا حلق بیئی کنشا بدیش چه اداس قسم شروط منل وفا پا دا بنده لازم دا شیور مڑوی سر منلی بی کنه پاک دنکاش بیا وی چې کیم لکه نه په دې باندې وفا لازمه ده دا خامه خپې راکوي دا غشل کنه لکه امام احمد ابن حنبل صاحب آل زوایر غالبا آلا فی چې په دې باندې وفا لازمه ده امام تر امام بخاری صاحب دا غار آیا ده دا غار آیا ده کنه شای چې بلاغ څخه هم شروع ته باندې وفا دا لازمه ده کنه شا اچھا جی او امیر مذهب دادا چه نا پداس قسم شروط و نوفا دانا دو لازمه بده شروط و نوفا دانا دو لازمه نکاح مناکب دا خو بده و نوفا چه کمانو کنا دانا دو لازمه میرد دا شرط در سر مانا لوی چه ته مو سر نکاح ہوگا بده شرط بنده چه ده کرنا بده نو بس مانا لوی نکاح مناکب سو دا شرط لغو دا کنا شا چلو ولا ورس چه کجیر میڑے ده ده شارنا منتقل کدو بل کرتا یا سفر تطلو شده آر ضرب ولا دوائے کی ورسر کنا شا ده شرط من وفا ده نده نده نده خو ده امام احمد ابن حنبل صاحب ده آل زوائر ده اغا ده رای ده امام بخاری صاحب ده رای ده جه بده بنده وفا لسیب ده تو ده عبارات تکفی اول ده یوی که وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط تو بیده کنه هر عمر صاحب بیده ده که مقاطع الحقوق اغا زینا ده ختم دل ده حقوقه یو دا کا ظرف صیغه کی مقاطع او کا مصدر میمیه کی بیا مقاطع الحقوق دا منا چی آغا کٹ کے دل و ختم دل دے حقوق اپوان دے شروط شری کنا چی سب چی کنا کنا ہو بیا لکا میرا خپل حق ختم کرلو کنا سا نو بیرے یو اور شرط چی کو دے شرط کو واقع حقوق کٹ شول ختم شول حقوق نیرا کنا سا یعنی دا نه دی پرځي کیم دا کنه چې خونه شرط کوي خو جوړ مړ شرط تر سره باندې کنه بعض عند شروط حقوق کې دي دا منقطع شول دا ختم شول کنه تا او بیره کنه کا شول دا حقوق نه را دا د هر عمر صاحب قول لا مقاطع الحقوق عند شروط فمیزی چې د هر عمر صاحب په دې قول باندې دلیل نیول چې دي دا نه دي صحیح ځکه چې هر عمر صاحب نه دې مقابل یو بل ټکار نه کړل ویلی ده نه داوانی میری چنا مقاطع الحقوق عند شروط امرا حقوق حق میری دیو جنا هر دمر سے بدل دوی سر کولیش تعارض ده تعارض په شروع له تعارض دیو جنا دتوا سر کولینا تکیتی په دیو باندې دلیل نیول ندی صحیح حضرت علی زیب اثر کی کیم نہ کرا نہ کلا حضرت علی زیب یہی کرا چه شرط اللہ ہے قبل شرطها شرط الله قبل شرطها ده خدای شرط دا به سده په شرط نمخته ده کنه شا سده کدا شرط لگا ولا بیا چه زه ذکر نه به نو بوسه یعنی دا شرط لگا ولا ده چه مو ذکر نه نو بوسه زنه در سره لگا ولا ده په دې نه خدای ولا شرط ده نه آمق تو ده خدای په قرآن شریف سے فرمای اسکنوهن من حیث سکنتم چیرې چې تو چې سړی خو نور ته وي بیا یې در سره یې سره یې در سره تی کنه شا بیا هر دلی ته وی چې شرط الله ہے قبل شرط زوج کنه او کما قال د خدای پاک سردان سره په شرط نه مخ کنه کنه سره خاص وکړي کنه شا هر عمر صاحب په دې کول باندې دلیل نیول دانه دي سیدکه جده په کولې شته عروض ده کنه شا آلی ها مطلب دادا چه حضرت عمر صاحبه چه کم ده کنا وان ده منی وی کدای سی کنا شف اورس چه مصداغا چه کم ده کسا سدو کنا اورس چه کم ده کنا ده او دا کسا ده چه کم ده کنا چه خدای پک شر چه کم ده کنا ده پا مخت ده او آده چه کم ده شده ول شر چه ده اغل حاضر نکده خدای ده شر پا مقبلاش شام وقال المسور رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مسور ابن مخرمه صاحب ویلی دی چه ما رضیلی دی رسول مبرکنا ذکرا سحرن لہو ده ذکر کلو زیم اخبر کنا رسول مبرک زیم ذکر کلو ده زیم سے کو کنا ابو العاص ابن ربیع ابو العاص ابن ربیع ده رسول مبرک مشرب چیو زینب رضی اللہ تعالی عنہ آب دبون ده ودو کنا شا و بیغ واقع ده مسلمون سوزه نکا فیر من سر نکاح رو کنا شا بیا زینب بی بی دا اله ابو العاص ابن ربیع په ور پر کښ کړی و او دا ابو العاص ابن ربیع مشرک و کنه شا بیا غزوه بدر شدای د مشرکین طرفانه مسلمان سره جنگی دو کنه شا بیا غزوه بدر شدا ونی ولش چې ونی ولش قیدی شو بیا غاتو کنه فدیه لغله چې کنه په فدیه کې ده زینب بی بی هر یې هر یې لغله و د مرده خو سوال له پر رسول الله چې ولید او تواغل او بیا صحابه کرام ته وایي چې کتو څه خوښ وي دا هر ته واپس کی دا وی چې کیم نه کنه فلا یخلص کی کتو څه خوښ وي ټول به دا ویل چې بالکل چې کیم نه کنه هر ته واپس کا ځکه چې زینب بی بی هارو کنه او چې کیم نه کنه دا اخلاص یا رسول الله برکت اخلاص ولا بیا دا شرط کې پلا غولا و کنه دا وعده را وخت کې و کنه چې تو اخلاص ولا درې لوټ شبکه مکرمه تا خو زینب بی بی ور راشي کنه ویره کړه دا یې بالکل نه دا خاصه ده کنه خپل چې خپل لورو چې لورو یې کا وفا نه کړه خو چا څه پکړای شول کنه په دې په هغه وعده باندې وفا وکړه کنه شا زیده بی بی چې کیم ده کنه ولا څه کنه بیا دې نه ورسیا دای چې کیم ده کنه بیا مسلمان شو چې کیم ده د فتح د مکه په وخت چې کیم ده بیا د هجرت کړه او دینه مخه مدینه منوره بیا زیده بی بی بیا د وفات شو کنه شاله کرو شي دا کیسه چې په نوی نکاح سره وتا وفات شوی نو کته غزا نه دي نکاح سره وتا وفات شوی نو بیا وتا وفات شو ده چې کیم نه کنه زینب بیبي کنه شاپ یا رسول الله کې د خپل دین صفات کو کسایه کنه میسر ابن مخرمه سے ویلی چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم مار دلی د رسول الله برکنا ذکر سحر له چې ذکر کو دیما خپل دا ابو العاص ابن ربیعه وعده کوي او د مو سره وفا وکړه مو سره پیغه وعده باندې او حدثني فصدقني ووعدني فوفالي کنه دینا هر زینب بی بی ار لزل مراد دی کنه شا دا خبره متکری او بالکل رشتیا نه ویلی وعده سره کری او به باندې وفا وکړه کنه شا دایره وعده باندې وفا وکړه دا بخاری سے دا کیسه ضروری ده په دې له خاصه ضروری چه میڑا چه پا اج میرے کاسی یور شرط لر سرا او بانی کنای چه صد سرا دا یو وعده لر سرا اکلا پا حقیقت چه پا وعده بنده خدای نه وفا لازمت لکه رسول مبرک ویلی دی کنا پی بنده وفا لازمت ایده وجه دا شرط منل پا میڑا بنده دا لازم دی پا دی بنده واجه کم دا کنا دا یو وفا کو کنا شا پا دی لحاظ سرا دا غیر اولو کنا او میرا ویری خود میر داسی چه دینا دا اول قسم شروط مراد دی کنا دا اول قسم شروط باب شروط اللذی لا تحلو فی النکاح آغا شروط چند دی رو چه کم دا کنا پا نکاح سے دے غلا گول وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود سیولی چه لا تشترط المرأة طلاق اختها نو شرط کوي سزا په مړه باندې طلاق دی بل مسلمان خیر خپل کنه چه بلا مسلمان خیریه پا نکاح کری ده میڑا دو نکاح خیر سرا کو دا شرط پلا گوی چه بده شرط ده نکاح خیر سرا کجه ده بره تا میو تلوک پر کوی کنا شا دا شرط دانا لگری کنا شا و بیره کنا امخ شا شرط دینا ذکر کل جه ایلا گول را ہوئی کنا ایسا شرط دینا ذکر کئی چه دیگه لگول یا ندی را ہو کنا وابي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو بن ابي زيد عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ندی او د شهد پر تسأل طلاق اختها چې دو غوړي د مړنا تعلق د بنه خپل اختها سمانا یا هم مسلمانه خیریت دو بن دغه تعلق ونه غوړي تشي د پر لتستفرغ صفحتها اې دې پر لتستفرغ صفحتها دې پر چې ورتاله کو دو هغه لشه دې بل بل کرا په خپل لشي شه کرا فإنما لها بشک دې پر ما هغه شی د قدر لها چې سمره په نصیب شې لیکل شو دا دې ته چې سمره په نصیب شې در پر لیکل شو وی کنه او آره دې تر رسی کنه شا کزر ورا بره ته دلوک په ور کیا کنه که په ورا چې کیم نصیب دې وی کیم پیسې راتو د شوی وی کنه هغه چې کیم نه تر رسی باب سفرت للمتزوج زیاد رنگ لگول ده نوی شادی شده ده پر متزوج کنه و نکاح یه کلوی کنه شادی شده وی ده اغده پر زیاد رنگ لگول امام بخاری صاحب ده این ده ترجمه الباب ده ده سی چه کم ده کنه عام کشش مطلق زیاد ولا بشر روڑ اورس که ده حدیث ده بدیش ظاهر مطلق زیاد ولا ذکر ده کنه مطلب ده چه مطلق زیاد رنگ لگول د عبد الرحمن ابن عوف متعلق یې نقل کوي دا خو نقل کوي انس ابن مالک خدا لا قدر نقل کړه دا خو دې ته ویل نه ترجمه تل باب نه ورس چې عبد الرحمن ابن عوف یې دا حدیث نقل کړه دا مطلب دا دا چې دا د مسندات د عبد الرحمن ابن عوف نه دا او د مسندات د انس ابن دا کنه شام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله بركاته و به اثر الصفرت نو په دې پر اثر د زیړولی و کنه شم فساله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پښتنه وکړه دنه رسول برکو چیرې زیړ رنگ سره لګیدل او رحمان صاحب دا څه ځای دی دا زیړ رنگ در پر لګیدل دا دا څه چل دی او رحمان کنه بیا څه شو فاخبره بیا عبد الرحمن خبر رسول برک ته جانه تزوج امراه من الانصار چې کمنه دپنه کا کړیو د یو شله د انصاره اچھا نکاح ته کړل عبدالرحمن صاحب اے قال رسول برکت او فرمیل چې کم سقط علیها سمرا مہر ور کړل ته دیتا کنه شا سمرا به مول ور چلا ول کړی دی ته علیها دیتا کنه ساقه سوق سوقا یا یا ولا دا ویل کی دا مول سمرا دې په طرف ور یای کړه دا کنه ور چلا ولا دې دا مله مہر سمرا ور کړل قال به دې زینت و نواتن من ذهب وزن ده یوانی که ده سره داره کنه شا ده ملکه میز ده جلال داره هم دی کنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او فرمیل چې اولم ولو بشاتن ولی ما او کاکار کا په یوکس سره ویل نه وی کنه یوکس سره د کیم نه کنه ولی ما دا ولی مې بیان ورو شي خیر دا دې چې کسي پوس ترجمه الباب کې ایشلا باب السفره للمتزوج کنه حدیث مطلق زیړورا و کنه و به اثر السفره کنه و به اثر السفرتين لکه امام بخاری ته برا دادو چه نوی شدی شده ده پر مطلق زیر رنگ لگول چه دی دارو دی او جمهور په دې باندې دي کنه جمهور دا کوي چې په دې حدیث شریف کې د سفرت کې درو غلا ده اې دې را مطلق جوړ ولا نه دا مراد اې دې را خلق خوش دی مراد دو کنه شا دا یو قسم خوش دی لکه نه را روایت شه خلق ته کده ورته کنه خلق خوش دی نه مراد دا یو مرکبه خوش دی په دې شه زعفران یا لګې دي چې په دې سي بیا چې کیندا کنه د میر ولې ما شفیع صاحب مذهب دادا چې دا جو افراد ته دې په وجود پر لګولا نه دی او په کپڑے پر لګول یا نه دی راوړي سړی دې پر ولې ما مالک ته مذهب دادا چې نه په کپڑے پر لګولې دې سړی دې پر راوړي خو په بدن پر لګول یا نه دی راوته نشه یا دې ما مالک ته درای پتا دې مذهب پتا دې آداس یې چې دا خلوق خوشبوئی شي چې د زعفران یې رنگ وي په دې واسه د غفران نه نهي نه ور ولې دې نه مقصد د لګه ولې وا یو ته وجود شي دویمه ته وجود شي نو چې نه نهي ور غلې وا خو دا مر کم مقدار یې لګا ولا و چې هغه کم معاف پی کنه شا ما ملي کو دې لګا ولا و کنه شا و بیا دې کنه دویمه ته وجود شي دویمه ته وجود شي نو یرا د ضرورت دی وجه نه دا لګا ولا و بل خو به یې من دلانه نوې شو دې چې کیم دا کنه کړیو بل خو به یې نه من دلانه بیا ضرورت و بیا دی وجه نه دا خپل رایا داوا چې یاره دا د ضرورت په واسطه د زوکرانه لګولو نو باطل کنه دا خپل رایا مطابق یې لګولې دي کنه شا سوچ مې راغی او سرورمه ته چې دا شی دی چې نه اصل دې کا په وجود پیره لګوي کا په کپڑے پیره لګوي لګولې اندیرو هو ولې چې کزه وره غتنی لګوي ځکه زر ویره ده ته نه وی لګولی څه نه یې لګولی وي خو یې سره خامخا په وره ته چې مسکېلېدو ده یې نه په ده پرا لګېدلی وي که نه څه نه وبیا دی یې کنه په ده پرا د اثر روغلا و که نه وي ده نه وي لګولی که نه څه او پنځمه لکه مثلا امام بخاري صاحب را ده دو چې نوه شدي شده چې وي که نه نوه شدي شده ایغه ده فرح لگا ولا نو دی کرا سا لگا نیرا زیر رنگ لگا ولا ولی دو فرانه زیر رنگ لگا ولا ایره پر لګول دا ودی دا هغه خلک دې پر لګول نه دی راو کنه امام بخاری صاحب راځه باب بلا ترجمتين دا زمانو سره دا دی باب رکھتا خو صحیح دا دی چې دا غدې شباب ستاره سره کنه بیا دا باب چې شي کنه دا په منزله د فصل شي د مخ شباب السفرت ال المتزوج دې پرا یا غامز مونوي چې کیندا کنه په دې شاوی دا سوچ کوي کنه اچھا جی وابی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیاء عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انس سیبیلی چه اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزینب ولی ما کری و رسول براک پا زینب بی بی بنده زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سره چه نکاح کرو رسول براک پا دی بنده رسول براک ولی ما کری و ماریا بی غیش مشاوی کنا فاوسع المسلمین خبزا یوانو صداستو کنا فاوسع المسلمین خبزنا ریز براهی و اکل مسلمون دا مری و گیشه کنا شا مری و گیشه فاوسع المسلمین ریز ویر کرل ورات اکل مسلمون ورات و چاولا مسلمون دا مری و گیشه جه کیم دا کنا ذکر چی والی ما کریو بیا پدې ته چې رسول برک دا باندې کاوه کنه چه نوا نوی اشد سروی چه کم دا کنا چه نکاح وی اکللو یو دانه را بیبیونه کوارتر سری کنا پی بنده وا دل جوئی دی پرا کرده او دکا چه خامه خیست چه بنی بی کنا خفا کیری خود انسان فطرت چلا پرا سالو کنا شا بیا برانه را بیبیونه بنده وا کرده دو یو بی بی کرا وکړو کنه شا سلام په را چولا ای رسول مبارک دی ته دا وکړه سلام خدا ولو کنه دی وی بیا زتا دا وکړه کنه بل کرا ورا بل کرا بل کرا سلامینا ودا وګونه چې کیندا کنه سره کړ بیا یې کوټل نه چې وفات شو بیا خو دې سره نکاح یې کړه او خیر تلو کنه زینب بی بی کرا تلو کنه سره نکاح یې کړه سره رسول مرک ولی می مړی چې کړی او خلق نو غلا وې ته بده شنه را خلق فلوټ شي خو دوا کا سره غاس نوست وی په دې واسه حجاب یې نه ور نظر شو حجاب آیاتینا نه ور نظر شوی کنه بیا دا غا کا سره نوست وی دا غاس سره شو بیا جنوس په مجلسینا کړل چې کیم دا کنه رسول مرک ولی دل چې دا غاس نوست بیا وفات شو کنه نه دو کېر تا کنه دو دوا کسانو بیا هغه دوه کسانو چې ولیدو چې رسول برک روغلو او میر دی وجه نه بیا واپس او را په مخ کې کیم دا کنه شا روته بیا رسول برک خبر نو چې دی روته انا سیوی چې خدا چې مو وتا ویل کبل چې وتا ویل چې لور کنه رسول برک روغلو چې کینو زینب بیبي کرا چې کیم دا کنه نه وته پر دې مرز چې ټکل زبه نه رو پاس شو کنه سوچ مې راکنه اچھا جی کسه فخرج بیا رسول مبارک روتلو کما یسنا او اذا تزوج رکا چې کړل وې د ثواب وی چې نوانه کاه مې وکړل کنه بیا دا څه کړل چې په بیبیونه باندې وګرځې دو فاتا حجر امهات المؤمنین بیا وراولو کوټر دغه امهات المؤمنین تا ایوی بی بی کرا وراولو بل کرا وراولو بل کرا وراولو یدعو چې دوی دا وکړه دیتا و یدعونا او دوی دا وګونه کړه دتا کنه شه ثم انصرف ايدنا وسر وزر دل دي بيجونه کرنا زينب کرت لو فرا رجلين ويني دل دوا سړي چانوس دي کنا غاس فرجع رسول برک بیا وفات شو بیا وفات شو بیا جنا وجا سړي اچک شول کنا سروت سروت رسول برک په اطلاع ورکړه چې سړي هو وصل ارسته وی جلا درې کومه متدافعه نشته چې اخبرته مخبر رسول برک تا او اخبره که بل دې طرف پر خبر ورکړ شو به خروج هما فوتر دې که دې سره یې باندې کنه شا جو وته یا رسول مبارک بیا ورو دې نبی بي کړه پر دې تی ته کړه نه راپاس شو شاید دې حدیث دې مخ سے باب سره سمرا سبت باب سفرت للمتزوج کنه په دې دې چې کته یا دا باب په منځلا دې فصل لای دې مخ سے باب دې پر کنه بیا دا مطلب شو چې د مخشه کیسه ته وې شراوی نه خیر ده د مخشه کیسه غونې کیسه کنه بیا په خو شراوی وي هغه شراوی خو داستو کسه یم چې په د مخشه باب شه د سفرت نوی غاده پر کنه او چې وده کړه وی اې پر اې د سفرت اباحت یې بیان کړو چې زیر رنگ لګول دا ور پر مباح دي کنه اباحت یې بیان کړو ور پر نو بیا دی یو یا دا سو یا چه بده مخشه باب شه بده حدیث شریف شه دا تکر اولو که رسول الله برکت او فرمی چه اولم ولو بشاتن دا هو قول شو کنه شو قول پده ورس که باب شه چه کم حدیث رو غلالا پده وشه فیل ده رسول الله برکت رو غلالا دا اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزینب و اوسا المسلمین خبزن و لحمن کنا بده وی چې فعل او په مخ شي قول لا دی چې فعل لا قول او فعل لا سره مطابق شول د رسول او برک کنه شا دا غټ مناسبت ده کنه چې کنه قول او فعل د رسول او برک دا سره مطابق شي کنه باب کیف یدعى للمتزوج سرنګ یو د وکړل شي نه وی شری شدا به پر کنه چې نو واجب کیم نه کنه سره شو دی وکړو سرنګ دا وګر پر جاهلیت واخه ودا دا وګر پر شو کنه چې بر رفاع والبنین بالرفاء والبنين چې نو وده وکړو دا مبارکي غاوي ورکوله دا وې تکړه بالرفاء والبنين څه ونه سرتا مقرونا بالرفاء والبنين ولا اگر ویتا په یو وخت لا شو بالرفاء د موافق زندگی سره چې تو خوشګوار زندگی وي د شذ سره والبنين و د زمانه سره مطالبه سو ګرځي ده کنه ویره کنه خدای د زندگی افاده د نصیب کو زمان دا خدای در کو کنه شاه فیکما خدای پاک دا برکات وجی په دوه سره شي بارک الله لك خدای دا تو دا برکات وجی په دې ودش او لم ولو بشاتن ولما او اگر که بس سره ویل نه وی کنه بس دی